اس صورت کې مثبات د قیامت کوي سورة النجم دا سبب دا سورة نجم نشروع کی سورة نجم مکی سورت دے دروشتم نمبر دے پا نزول کی پا دا سورة اخلاص نا دے پا نسم دے پا ترتیب قرآن کی پا دا سورة تورنا ارکل چې ما کې صورت ختم کو په لفظ د رجوع باندې ومن الليل فسبحه وادبار النجوم نو دا صورت شروع کوي په نجم باندې دیو جنې ور پسې ورو یا ما کې استنزاد کافر ذکر کړی و رسول الله صلی الله علیه وسلم پوری نو دې صورت کې اثبات رسالت کوي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو جنې ور پسې راو داوله صورت دو قسمه مشرکان ذکر کړي نفی د شفاعت قهری دا چې د الله رب العالمین نه په زور سو خلاصول نشي کولای او دو قسمه مشرکان ذکر کړي یو هغه مشرکان چې آی په ځمکه باندې شریکان جوړ کړی دي دویم هغه مشرکان چې آی ملائک د الله رب العالمین سره شریکان جوړ کړی دي خلاصه صورت صورت النجم کې اول اتلس آیاتونو کې اثبات النبوات دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نبوت ثابتای او بیا رد شرک کوي نفی د شفاعت قهری کوي اول کې شهادت ذکر کوي رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ما ظن صاحبكم وما غوا یو دې ځوان دویم دې غاوی نو ځوان دې ته وایي چې مقصد مشرق طرف ته او دې روان مغرب طرف ته غاوی دیتا وی چې خپل مقصد طرف رواني خو کوګو رواني الله پاک ذکر کوي چې تاسو صاحب یعنی نبی علیہ السلام نه ځوان دی او نه غاوی دی چې د مقصد نه خطا رواني او بیا ذکر د نبواتو کوي والنجم اذا هوا شاید دې ستوري کله چې ځای نشي ما ضل صاحبكم وما غوا ندی خطا شي ملګری تاسو نبی عليه السلام یو خبر هم د ځان نه نه کوي بلکې دا ټول نبی علیہ السلام ته وحی کیږي ان هو الا وحی علمه شدید القوا خودنه کړي دتا هغه سخت طاقت والا ذات لو مرتين فستا خاوند او سنجي نو برابر شو په خپل مقصد کې وهو بالافق الاعلى او دا نبی علیہ السلام په کنارو د اسمان چت کې ثم دنا فتدلى بیا نږدې شو نبی علیہ السلام جبريل امین ته فتح یا جبریل امین نږدې شو نبی علیہ السلام ته فتدلا نورا کوشو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دی کلام کې اصل کې قلب دی اصل کلام دا سه دی ثم تدلا فدنا خو دنو مقصود وا مقصد نږدې کېدل وو دیو جنې دا مخکې ذکر کړو فکانا قاب قوسین او ادنا نشو دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا جبرئیل امین په اندازې د دو سرونو د لیندو باندې او ادنا یا د دین هم زیات نږدې دا عربو دا قانون وو چې کله به هغه ناپ تول کولو دا هغه به داسي په هندو باندې ناپ تول کولو رسول الله صلی الله علیه وسلم نږدېواله الله پاک هغه ترتیب ذکر کوي د آیاتونو کې او مطلب دا چې دا د لیندو دا سرونه نږدې کې څنګه دوه لیندې چې یو ځای کې دي نو دا رنګ نبی علیہ السلام نږدې شو جبرئیل امین ته او الى عبده ما وار وای کړوا الله رب العالمین خپل بنده ته ما او حاصل جبرئیل کولو ما کذب الفؤاد ما را ندی درو جنتیان وکړی زړه د نبی علیہ السلام آسی چی دلیو افتمارونه ولا ما یرا ایا تاسو شک کوي په دوانی په اوس چې دل کړی دي ولقد راو نزله اخرى تاکي سره لیدلو د یو ځل بیا جبرئیل امین حضرت خالد رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وای جالت او حممتن ما دا غنه ایری جوړ کړې نبی علیہ السلام دا پیرای وا خلک گمراه کول چا بچ څه شی یوړو برنه به وتاواز کوی قبول دا غوزا الله وی عجیب انصاف دیو کو تلکا اذن قسمتون ریزا دا بداوا کی تقسیم دی دا ظلم ان یا الا اسماء سمیتموها ندی دا مگر نمونا چی تاسو خودی دی لرا او تاسو مشرانو ما انزل الله بیا من سلطان ندی را لگلی اللہ پتی بانی دلیلات ایتبعون الا الظن دای تابعداري نه کوي مگر د ګمان او هغه چې خواهش د نفسي ولقد جاءهم من ربهم الهدى تاکي سره غلي دي تر طرفه درد دین هدایت قران او سنت ام للانسان ما تمنا ایا شر انسان لرا هغه چې دی غواړي ولله الاخرته والاولى نو خاص د الله اختیار کې دی آخرت او دنیا وکم من ملک فی السماوات اسرت کوي په مشرکین بالملائکه او ډیر د ملائکونا بر اسمانونو کې لا تغنی شفاعتهم شیئا فائدہ نور کوي شفاعت دې څه شي مگر پس د اجازه د الله نه چاله چواړي خوشاله شي الله لاینا ان الذين لا يؤمنون بالاخره بشکا کسان چې ایمان نه لري په آخرت دای نمونه دی ملائکو ته تسمیه الانسا نمونه د زنانو یعنی دای دا ثابتای العیاذ بالله چې په ضیاء النور کې بیا علامات د علماء سو ذکر کړی دي چې دنیا د پاره علم کړی بس صرف دیلا چې پیسې په باندې وګټي ذالک مبلغ من العلم ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیله یقینا رب ستا خپوی دی باغ چا چې گمراه دی د لارې د الله نه وهو عالم بمن اهتدى او دا الله خپو دې باغ چا چې په هدایت روان دي نفي د شرک په تصرف کوي اوسو ولله ما فی السماوات و ما فی الارض خاص د الله اختیار کې دي اس چې بر دی او کتا ليجزي الذين اساءوا بما عملوا دې لپاره چې بدل ورکړي کسانو لا چې بدی کړي دا په عمل د دی باندې ويجزي الذين احسنوا بالحسنى او بدل واخلي دا کسانو نه یا بدل ورکړي کسانو لا چغي نیکی کړه د دنیا کې بالحسنا جنتا دنیا کې د توحید عقیده منل دا عمل نیک کړی دی الله وی اخرت کې ولا جنت ورکوم الذين يجتنبون كبائر الاسم هغه کسان چې ځان ساتي د غټو ګناونو نه والفواحش او د بیانا کبائر الاسم مراد نه شرک اعتقادي دی او فواحش د دین مراد دی شرک فعلی مطلب دا الله پاک وایي چې د شرک اعتقادي او شرک فعلی دواړو نه ځان ساتي الا لمم مگر وسوسه د زړه یو صحابي راغله دی رسول الله صلی الله علیه وسلم توای حضرت زما زړه کې وسوسه راځي د شیطان نبی علیہ السلام تو فرمایل ذالک عین الايمان اصل ایمان هم دا دی ولی غل قران کندر لنزي هغه ځای لذي چې کم کې خزانه وي کم کې مال دولتي او کم کې سونا چاندي وي نو شیطان ستاره له وسوسه زکا چي چې تاسو را عقیده د توحید دا هغه قیمتي ملغلره ده نو دیو جن وسوسه چي الله پاک وای چې په وسوسو باندې گرفت نشتا ان ربک واسع المغفرہ یقینا رستا ا دا فراخ بخشش والا دی و عالم بكم الله خبر پتاسو اذ انشاكم من الارض کله چې تاسو پیدا کړی د زمکینا و اذ انتم جنته في بطون امهاتكم او کله چې وای تاسو ما شومان په ګړو د میاند تاسو کې فلا تزکو انفسکم نو مبا کوي خپل ځانونه وفا چې وفاداری کړې و یعنی دا الله کار می سر ته رسولیو الله تزر وازره وزر اخرى چې بوج بنوړي بوج لونکي بوج د بلچا وليس للانسان الا ما سعى او دا چې نشته د پاره انسان اگر هغه چې کوشش کړي نو عام خلک معنی کوي وې د خپل عمل موافق بوتا ثواب او سزا ملوي او دا یو اختلافي مسله جوړ شو چې یو سړی مرشي نو تور بس عمل کول شي او کنه بعض خلک وایي مالی عبادت کول شي مطلب پیسې ولګي په جمعات کې او توای چې الله دې ثواب زما مړي ته ورسي لیکن بدنی نشی کوالی کموز کے کاج کے کروجہ کے ولی فی قرآن کې الله وی چې وان ليس للانسان الا ما سعى لیکن زموږ استاد محترم فرمایل وې دا خبره صحیح نه ده د سعی اطلاق کېږي امام ابو حنیفه رحم الله فرمایي چې د سای اطلاق کیږي په اهم شی باندې او اهم شی بغیر د ایمان نه بل سنشتا نو مقصد د آیت دا دی کچره او سړی د دنیا نه د ایمان په حالت کې تللی نو کاغه په سمالی عبادت کې عمر سیږي کبدنی کې عمر سیږي او چې ایمان نه وړي نور بس مالی رسیږي او نه بدلی هر څومره مال دولت ور پسې ولګوا هغه فائدہ نه ور کوي او مثال دا څه دی لکه حاجت الوداع په موقع باندې نبی علیہ السلام دی سره رالو ورته وای د الله رسوله زما پلار باندې د حج قرضه ده یعنی حج به فرض شو کړي نه دي زه دا غن حج کول شم نبی علیہ السلام وتو فرمایل کچرستا په پلار باندې د چا قرضه وا پیسې وي هغه دې ورکول کنا سي او و چې د بنده قرض ورکول شي د الله قرض ورکول شي نو معلومی کی دا چې د ساين مراد دې ایمان او دا نه چې وای مالی رسیږي او بدنی نه مالی هم رسی بدنی هم رسی خو شر دا چې مؤمن مرشوي عقیده د توحیدی او که مشرکی اس فائدہ ولا نور کوي وان سایو سوف یرا او یقینا کوشش ددا زردا چې بلی دل شي ثم یجزا الجزاء الاوفا بیا په بدل ور بشي دلا بدل پورا او یقینا رستا انتها علم دا وانه هو اسحق واکا او یقینا دا الله خندول کوي او جړول کوي خندام راولي جړام راولي مطلب دا چې کله بخندای او کله بجړای نو دا نه چې پتا باندې تکلیف راشي او بیا د نه د خندا حالت هیر شي نه چې کله تکلیف راشي نو بیا د نعمت هغه وخت را یادوا د خوشاله هغه وخت را یادوا یقینا دا الله مړ کول کوي ژوند کول کوي او دی الله پیدا کړی دی جوړی ناری نا او زنانا د یو ساس کې بونا کله چې واچولې شي وان علی نشد الاخرى یقینا په دی الله باندې پیدا کول بنځل دی وانه هو اغنا واغنا یقینا الله ما دار ول کوي او غریب ول کوي وانه هو رب الشرا یقینا الله دې رب الشرا استوري وانه هو لکان دین اولاد الله را کړی دی دیانو بني او سمودیان بچ پاتې نشو قوم د نوح علیہ السلام مخکې نه یقینا دې ظلم کړو سرګشي کړو او عاطفه معنا نږدې کېدونکې او قیامت نږدې دی ليس لا من دون الله کاشفا نشتا دی لرا غیر د الله نه کاشفا کار کوونکې بسوګ داسې څوک نشته چې قیامت کار کوي ابا من هذا الحديث تعجبون آیا د دې بیان تاسو تعجب کوئ وتضحکون ولا تبکون او خان دی او جاړینا وانتم سامدون وی تاسو غافلا نو سجدو کې الله ته عبادت کوي د دې الله صورت کې دوه قسمه مشرکان ذکر کول یو هغه چې په اسمان کې شریکان جوړ کړی دي او دویم پزمکا سوره قمر مکی سوره ده اووه دېرشم دې په نزول کې په د سوره طارق نه او سلور پنځوسم دې په ترتیب د قران کې په د سوره نجم نه ار کله چې ما کې صورت کې اقسام د مشرکین بیان شول نو دې صورت کې انجام دای ذکر کړي دیو جنې اور پسې وروړو یا مخکې صورت کې په خوانو قومونو حالت بیان شو نو دې صورت کې د هغه چا بیان کړي چاغي تباشیو دیو جنې ورپسې وروړو صورت مفسرین ذکر کوي وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کافر وی چې مونږ بستا خبره اومنو خو ته دا سپورمې مونږ ته دو ځای کا چې دو ټوکړي شي رسول الله صلی الله علیه وسلم جبل ابي قبيس باندې ولار دي دو رکعات نفل وکړ او دعا وکړ الله زما دا دعا قبول کړي او سپورمې دو ځای کړي الله رب العالمین هغه سپوږمۍ دو ځای کړه او یو مشرق طرف ته لاړه بل مغرب طرف ته لاړه نو د دې مطالبه بروش بروش وا خدای بیا مونږ منله بعد خلک وای وای دا سپوږمۍ چې دو ځای شو نو یوه ټوکړه د نبی علی السلام په یو لستوړي کې دنه شو او بل په داس ډکوسلی دي دا دروغ دي او باندې خلک د دین انکار هم کوي او وجه صدا یره وی تاریخ نه ذکر کړی نو تاریخ د عباسی دور نه شروع شوی دی هغه زور تاریخ عینه ذکر کړي دویم دا چې هندستان کې یو راجا هغه لیدلې و نو هغه تاسو کو چې دا څه چل دی خلکو ته وی چې آخري پیغمبر راغلی دی ان هغه لاړو ایمان وروړو دارنګي د عربو یو قافله وا تجارت لتل ایم لیدلې وا تاریخ فرشتہ یو کتاب دی هغه دا ذکر کړی دی نو ته چې کینې نه نو خود نه یادېږي دا خو چې ته کله قران ته کینې ته بیا ګوره چې یادېږي او کنه یره وای مونږ په دې باندې نه پويګو نو په کور کې په کټ کې خو څوک نه پويږي دا خو چې کله ته عالم ته مخامخ کینې قران راواله او ګور ورته توجه کې عالم قران زکی یقینا منګا ولګلو بدی باندې ری انصار سره نه هوا تیزا فی یوم نازم مستمر هغه ورځ چا هوا بدبخت مستمر همیشه وش په اتورځي ولقد یسرنا القرآن للذکر بار بار الله وی او تاقی سره ما آسان کړی قرآن د بار نصیحت فعل من مدکر نو اشتری سوک پن او نصیحت استون کی قرآن آسان شوی دی او افسوس دی مسلمان سره د الله د کتاب د پاره وخت نشتا کذب سمود بالنذور دیم واقعا که د یوه سړي خبره ومنه مړه مونږ به لیوني یو او مونږ به ګمراه یو وسموي دا مړه وي ځان له یو کس دی بل طرف ته لوی لوی مولیان دي او القی ذکر علیه من بیننا ایا غرزول شی قرآن په دبانې په مینځ مونږ کې دا په قران باندې یوازې دې پويږي او سم دا وای دا نور مليان نه پويږي سو بل وا کذاب نشر بلکې دا دې درو جنو نه آت شری مړو بل کار نشتا سوا د شر او فساد نه اروان د شر او فساد خبرې کوي قیامت کې به پته لګي چې شری څوک وو ان مرسل الناقه فتنه اللهم یقینا مونږه لګو الناقه هغه وخه فتنه اللهم سبب د امتحان د دې لپاره فرتقبهم واستبر انتظار وکړه دای او صبر وکړه کلک شه په صبر باندې ونبئهم ان الماء قسمت بینهم خبر ورکړه دایلا چې یقینا اوبه ویشل شوی دی په میانځ د دې کې د اوبو تقسیم شوی دی کل شرب مقتدر هر یو سکلو والا حاضر کړی شي خپل نمبر ته فنا دو صاحبهم आवाज یو خپل ملګری ته فتا تا فاقر چی د چا په مخ کی یو غلط کار کیږی او دی په باندی چپ پاتی شی نو دی د هغی سره شریک دی فکیف کان عذابی و نذر سرنګ او زما عذاب و يرول زما ان ارسلنا علیهم صیحه واحده بشک امغا لګلې په دی باندې چغه یوا فکانو کا شیمل محتضر محتضر ان ارسلنا عليهم حاسبا یقینا موږ لګلې بدی باندې کانی الا آل لوط مگر آل لوط علیہ السلام نجیناهم بسار موږ خلاص کړي لرا بوغد سار کې د میلمانو د دنا د حضرت لوط علیہ السلام فتمسنا آینام نمونگا مار کو سترگی دے دئی فذوقوا عذابی و نذر اسکی زما عذاب او ور زما ولقد صبهم بکرتنا عذاب مستقر پتا کی سره سار وخت راغلی بدی باندې عذاب همیشه بلکې قیامت د دې واده دا وسات او ادا او امر او قیامت ډیر سخت او ډیر تریخ ان المجرمین فی ظلال و سعور یقینا مجرمان بئی و گمراہ کی او پلیوان توب کی یوم یسحبون فی النار پاغ ورځ چې دای با پرمخې پراتی پور کې په مخونو د دی باندې ذوقوا مس سقر الله بوتوي اوس کوي عذاب د جهنم د جهنم هغه سوځیدل وګورئ خوندشتاو کنا تاسو دنیا کې نه منله ان کل شین خلقنا بقدر یقینا موږ یو شین دا دکړې پیدا کړې په اندازې سره وما امرنا الا واحده واحده کلم بالبصر او نه دی حکم زمونږه مگر یو پشان درب دسترګ باندې الله وی دا سترګ چې څنګه سترګه رپیږي نو زما حکم د قشان راځي اے ضرورت نه چې لیټ بشي چې زه حکم کوم فورن باغ کیږي ولقد هلکنا اشیاکم پتا کی سره هلاک کړي دی مونږه اشیاکم معنا اشباحکم فی الكفر اغه تاسو مشابه خلق په کفر کې تاسو نه مخ کې فال من مدکر ایشته سوک بندو نصیحت آغستون کی وکل شین فالو فی الزبور هر هغه شی چې دی کړی واغی لرا هغه په صحیفو کې وکل صغیر و کبیر مستطر او هر یو وړا او غټه ګناه چې دی کړی وا مستطر هغه د لیکل شوی لکه بل ځای الله رب العالمین وایي چې کله انسان ته د قیامت پر ورځ باندې عمل نامه ملاو شي نو دې وایي ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها دا څنګه عمل نامه ده نه وړه ګنا پرېږه دا نه غټه ګنا کل صغير و کبير مستتر ان المتقین فی جنات و نار یقینا متقیان به په جنتونو کې او پنیرونو کې فی مقعد صدق عند ملک مقتدر فزای د رشتیاو کې پنځ د واقدار او قدرت لرونکي ذات سورت کی تفصیل د سورې نجم انجام د مشرک او انجام د شرک ذکر کولو او معجزه د نبی علی السلام سوره رحمان مدنی سورت دی اونوی دی په نزول کې پس د سوره رعد نه نازل شوی دی او پینځه پنځو سم دی په ترتیب کې په د سوره قمر نه هر کله چې مکه عذاب د مجرمینو ذکر شو نو دې سورت کې انعام د مکرمینو ذکر کړي دیو جنې ورپسې راوړو یا مخکې صورت کې وې د شق القمر معجزه ذکر کړه نو دې صورت کې د الله پاک نور نور قدرتونه ذکر کړي دیو جن ورپسې وروړو داوله صورت په دې صورت کې الله وایي چې هر څه ما پیدا کړی دي هر څه کې خیر او برکت ما چولې دي او احسانونه ما کړی دي خلاصه د صورت په دې صورت کې درې رکوګانې دي اوله رکو کې احسان په مخلوقاتو ذکر کوي ادله عقلیان پیش کوي خالق لكل شيء هو الله دویمه رکوع کې بیان د جهنم د پاره تخویف چې وګوره جهنم کې ګوردا عذابونه دي ځان بساتي او دریم رکو کی بیان ده جنت بشارت ده مومنان اللہ دارنگی صورت کی یو دیر زلا یو لفظ ذکر کئی فبعی آلائی ربکما تکذبان خودی کی تکرار نشتا هر احسان سره جدا جدا لگی لکه یو سړی ته وایي چې ته وړوکې ماشومې ماشوم چې پیدا شوی نو تعالی ما تربیت کړو رزق دل ما در کړو زما احسان نه مني بیا چې لګ لوی شوی نو سکول کې ما داخل کړو زما احسان نه مني کپڑے دل ما غستې وي احسان زما نه مني دا یو یو خبره ذکر کړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ما دا آیاتونه د سوره رحمان وې نو ما ته پیریانو ډیر ښه جواب راکړی دی چاغي به وې ما نو کذبو بیا د من نعمک اے الله موږ ستا په یو نعمت باندې هم درو جنتیا نه کوو سر د صورت کې ترغیب ال قران الرحمن مهربان ذات ډیر مهربان ذات ورپسې ذکر کوي علم القران خود دې قران د ټول نه لوی مهرباني دا چې علم د قران دې درکو دا د ټولو نه لوی نعمت دی ځکه چې ناچاری د انسان دوه قسمه ده یو د دنیا ناچاری ده جیب کې پیسې نه کندو کې دانې نه مال دولت نه نو باندې خفای خدا ختميږي کپ ژوند نه نو په مرخ ختم شي دویمه ناچاری د آخرت ده چې عقیده کې توحید نه عمل کې سنت نه علم د قران نه نو دا انسان د آخرت په لحاظ تباہ برباد دی نو دا الله لوی مهرباني دا چې علم د قران دې درکو الرحمن مهربان ذات علم القرآن خودل دی قرآن خلق الانسان پیدا کړی دی انسان او سوال دا دی چې پیدائش د انسان مخ کی تعلیم د قرآن رستوي اول ماشوم پیدا شي نو بیا چې لګلو شي نو مور پلار ول سپاره پلاس کې ورکی او استاد ته کینی طریقه خدای دلته اول تعلیم د قران ذکر کړی دی او بیا پیدایش د انسان داولی اصل کې اشاره دی ته دا چې الله پاک دا ښکار کوي چې په دې امت کې د پیدا کوم وګوریات ساته ستا مقصد د پیدایش به تعلیم د قران علم د قران وي تا قران له سمره وخت ورکو او قران دې سمره یاد کو علم القران خدل دې قران پیدا کړ دې انسان علمه البيان خدل دې تا طریقه بیان الشمس والقمر بحسبان ارشی د پاره تور را لګلې دی عجیب خبره ده دا چې د دنیا هر یو شی هغه په طلبانه تلې او صرف خپل ایمان عقیده عمل هغه په قران او نه ونه تللو الله دې ټول کتاب میرا لګلې کنه او تل په باندې خپل ایمان او عمل الله تدغو فی المیزان سرکشی بنه کوي په تول کې زیاتې بنه کوي په تول کې او پورا کې وزن لرا په انصاف ولا تخسر المیزان او کمه ما کوي په تول کې والارض وزاها للانام او زمکه ګوړول دا د پاره د مخلوقاتو دو مشرقه او دو مغربه کله د جمع صيغه ذکر کړي لکه مخکې سوره صافات کې تیر شو رب المشارق و رب المغارب کله د مفرد لکه عام تور باندې رب المشرق والمغرب داولی دا ځکه چې جمع په اعتبار د فبأي آلاء ربكما تكذبان فکم یو د نعمتونو درب تاسو دواړه دروغ وایي اے پیریان انسانانو یسالو من فی السماوات والارض غواړي د دې الله نه اسو چې بر دی او کدا کل یوم هو فی شان هر ورځ د الله په عجیب شان کې پیریان او انسانان نو ډیر سپکو وړوکه ماشوم پیدا شو خو کله چې دی اوس د دنیا نه روان دی نو د ځان درود کړي د ګناهونو نه ځان د ګناهونو نه ډک کړي ځکه وتا ثقلان وایي پودینه باندې یا د سری سرمنه پشان فبای اعلی ربکما تکذبان نو په کمیو د نعمتونو درف تاسو دواړه درو وایي په یوم ذل لا یسلون ذنبی په دا ورځ باندې سوال باندې شکې دې د ګنا د دنا انسان نه پیرینا څنګه داوا کې په فیصله شوی د عذاب په کم یو د نعمتونو درف ستاسو دواړه درو وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان د دې ځای نه درې مرکو او په دې کې بیان د بشارت هغه چاله چا چې دنیا کې نیک عمل کړی دی فکم یو د نعمتونو درستاسو دواړه درو وایي کانهن الیاقوت والمرجان تبوای کدی دا دی یاقوت او مرجان یاقوت او مرجان سره ولې تشبیه ورکړه دا ځکه چې یاقوت سری او مرجان سپینی الله رب العالمین دا ذکر کوي چې دا خزه د چا سره خوخي ار سره دا وایي چې زماره د خزه رنگ تک سوروي لکه یورپ والا او د چا سپینه خوخي لکه جاپان والا او دا سنور ویزلې زه خو کې جنت ته لاړم یو بنګلې له ورغلم اړیږي او ملغلره کنيسته شیوا بهر یو حوض یو تالاب او دای تالاب مخه تا یو هور ناستا او ایدا سیوبر اغستی او سکلی بل په باندې نو ما چې ورته وکتل دا ډېر زیاته خسته وا ما ته پوسو کو لمن هذه دا ول د چا دا قیل لی هذا لعمر ما ته خوب کې ویل شو چې دا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا وې زه فورا رسو شما یمای حضرت عمر غیر غیرتمن دی اسنه چې خفن شي عمر رضی الله عنه چې دا اوریدل نو په جړا شو سترګو کې اوښکې راغلې او نبی عليه السلام ته وایي عليك غار يا رسول الله الله رسول زو پتا باندې غیرت کوما صدی خبره یعنی زو په دې خفشم چې ته زما ولې ته وګورې برکت چون کې دې نوم درستا مراد نوم دې یا ذات د الله رب العالمین دې اسم جنس دې برکت چون کې دې نوم درستا ذل جلال و اکرام چې خاوند بزرګو د عزت دې صورت کې درې رکوګانې وي اول کې دلایل عقلیو دویم کې بیان د جهنم او دریم کې بشارت سوره واقعا مکی سوره ده شپږ سالوختم نه په نزول کې په قرآن شپږ په نزول نه په ترتیب کې سوره رحمان د دې سوره ما کی صورت سره ربط دا دی چې ما کی صورت کې تخویب او بشارت مکمل بیان کړي نو دې صورت کې اوس وخت تخویب او بشارت ذکر کړي چې دا تخویب او دا بشارت به کله وي نو دې صورت کې هغه وخت ذکر کړي دیو جنې ورپسې وروړو یا ما کی صورت کې وی کان نه هن الیاقوت والمرجان نو دې صورت کې نور صفاتونه بیانې دا ورځ صورت او خلاصہ دا صورت ته تمنا د سورې رحمان او په دې صورت کې وخت د تخویب او بشارت او اقسام ثلاثه د خلقو درې قسمه د خلقو ذکر کړي اذا وقعت الواقعه کله چې واقع شي واقع کېدو کې ولګا نو به یې لرا واقع کېدو دا یې لرا درو جنتیا خافضه الرافعه کا کته کوم کې وای چالرا او چته کوم کې وای چالرا صبح او چته او صبح کته کوي اذا رجت الارض رجا کلا چی زره زره کړی شي زمکا په زره کې دو سرا وبست الجبال بسا او ټوټه ټوټه شي غرونه په ټوټه کې دو سرا دا زمکا ټوټه شي او غرونه زره شي علا سرر موضونا فکتون بانی خدرشی متقین علیا متقابلین تکیا انکی وی پاری بانی مخا مخا تاسی با گیر چاپیر بکتون اچولی شوی لکه څنګه چې عام طور حجرو کې اچول شي او جنتیان به یو بل سره غب شپ لګي نبا سردردی دارینا ولا ينزفون او نو ورټه ورکشي دیتا د دنیا د شراب په شان بنئ دنیا کې خو چې شراب وسکي ورټه ورزي او داسې بیوش شي چې بیا مور خور نه پیژني داسې بیوش شي چې بیا او هوري غټو سترګو والا کامثال اللول المکنون پشان دا ملغلرو صدق شو ساتل شو جزا مما کانو یا ملون بدلا په سبب داري چې دې کړي هغه لرا دنیا کې عمل کړو قران ویلو لا مقدوعت ولا ممنوع نبی کټ کړشی او نبی منشوی دا چې میوه چې هغه بیا کټ کیږي نه ختمي کی بنا او رکاوټ بم نه وفرش مرفوعه او فرشونه چت شوی بعض مفسرین د دې معنی کوي فرش مرفوعه بی بیان اوچته ځکه مقصد الامراه للفراش خزه د پاره د فرش وی د پاره د بسترې وی نو ځکه فرشن نه تعبیر وکړو د خزه نه تعبیر وکړو په فرش سره ان انشانا هم انشاء یقینا موږ پیدا کړی دی لره په پیدایش سره فجعلنا هن ابکارا نو ګرځول موږ دی لره پیغله جنکه دا یې دا مطلب نه چې بلوغ ته نه رسیدلی ولی چې بلوغ ته ورسیږي بالغ شي او لوی سړی شي نو باغ باندې ډیره جړا کیږي لا اصل کې مراد د دین شرک دی نو مطلب دا لم ينبغى وكانوا يصرون على الحنس العظيم ودوی چامیش گری کولا پشیر روی بانی هغه چرې مړیږي نه هر څومره وب چې اوس کې هغه نه مړیږي الله دې دې مثال بدا جل والی وخی هاذا نزلهم یوم الدین دا به مسیان دې دا فرض بدلی باندې موږ پیدا کړی تاسو فلولا تصدقون ولرشتیان کوي افرایتم ما تمنون هي تاسو لیدلی یا سر چې منیا چوي تاسو تفکو دا د امام کې سای ذکر کوي وای دا د ازداد نه دی د خوشاله لپاره هم راځي او د غم لپاره هم راځي نو دلته معنی غم دا یعنی تاسو به بیا غم جوړوي ان لمغرمون یقینا موږ قرضدار شو بل نار محرومون بلکې موږ محروم شو نه نه دې مسکې دي لرا مگر پاک خلق لفظي معنی دا ده او ارد مجدد معنی کوي دارنګ ماوردین دا معنی کوي چې لا يمسه الا المطهرون قرطبيون دا معنی کوي نه پويږي په مقصد د قران باندې الا المطهرون مگر پاک خلق یعنی موحدین بدعتي او مشرک د قران په مقصد نه پويږي ار څومره چې قران راوالي د قران ترجمه شروع کی خدای په اصل مغز د قران باندې نه پويږي د دیو جنا زنون مصری قال امام مدارک ذکر کړي دا امام د صفی تفسیر مدارک کې هغه وای اب الله ويكرما قلوب البتالین بمکنون حکمت القران سورہ اعراف کې ذکر کړی وی الله رب العالمین انکار کوي د دینه چې د باطل پرست زړونه د قران د اصل رازونو خبر کی نه پوهیږي په باندې دیو جن ته تجربه وکا چا کې چې اخلاص نه دا هغه د قران ترجمه کوي هغه بیا اصل مقصد خلکو ته نشي ښکارا کوله اسبا دا خی چې ګنې زه قران پڑھاوم خو خودلې وینشي ایا په دې بیان باندې تاسو سستیا کوي او ګرځوي رزق تاسو انکم تکذبون چې یقینا تاسو درو جنتیا کوي فلولا اذا بلغت القوم ولنا کله چې ورسی ساونه مر کنتا یوم یو ملګریو ما ته ویو بل جماعت والنو میوارستو ویداریو مولا ما سره ملاو شوې ما ته وی چیرا تاسو د پنځپریان د قران درس په کوم انداز باندې کوي زه خو ایرانی ما چې تاسو داسې روان درس کوي او دومره ډیر درس کوي پروا مې نه سره چې دا کوم علماء خو چې لسل منټه درس کوو دا غي لپاره تفسیرونه ګورو او بیا یې صحیح نشو بیانولې امام ته وی دا کله چې ته زموږ مرکز ته لاړ شي او ارته ته دوره تفسیر وکي بیا به تم ویلې شي خو شرط دا دی چې ته زموږ د استادانو قران وې فلولا اذا بلغت الزکه یو دور ځاسه و چې دې بدعتيان بدا فتوی لګولې چې دا پنځپیران کافر دی ولی زکه وی امیانو ته قران خي جرم د پنځپیرانو صرف دا دی چې قران نه مولا ته ویلو مردان کې وستا ټول مسلې مونږ منو وزمو صرف یو مسله ومنه او څه مسله په عوام ته قران مخایا دا د وسو جنا زکه ای په دې پویو چې عوام یو ځل قران زده کی نه بیا زمون په بدعاتو کې ناراضي هغه زمون په چالونو کې بیا نه راځي بس نور هیڅ نشتا جنگ صرف او صرف د دې دی پنځپیران د عوامو خیر غواړي او بدعتیان یې پرې د چونداسي گمراهي خدي او د ځان په خار ټپې جوړ کړې وي وای دا امیان د خدای غویان دي او موږ مليان به په سوار جنت ته ځو دا د مليان ټپې وي دا اوس قران راوستو د شرمه وجنت نعیم او جنت نعمت دار مطلب دا چې یو سړی موحد وي او دته مرګ راځي نو دې بداسي لکه تر او تازه خوشاله وي وګور اکثر دیندار انسان چې موحد وي کله چې هغه مړ شي نو هغه اکثر داسي چې کله ته ته ګوري په مړو باندې ته وایي ګنې دی وګړي او په شونډو باندې خندا وي علامه اقبال دا ذکر کوي هغه وي نشان مرد مومن بات گویم نشان مرد مومن بات گویم چې مرګ آیت تبسم مرله به اوسا وي د مومن نه خلرته کله چې په دوانه مرګ راشي نو په شونډو باندې خندا وي او پښتانه وای وای ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل دا سه مرشه چې ته خان دي خلک جاړي فرو وريان وجنت نعيم واما ان كان من اصحاب اليمين او کچر وی د خيوا سوالونه نو سلامتی دي تعالی د خلا سوالونه ان هذا له حق اليقين یقینا دا قران حق یقینی دی فسبح بسم ربک العظیم پاکی بیان وا پستاین درستا باندې چلوې دی صورت کې وخت او تاریخ د بشارت او د تخویف ذکر کولو او صورت تتمه د سوره رحمان سوره حدید مدنی سوره ده سلور نوی په نزول کې په سورې زلزال نه او په نوسم نه په ترتیب د قران کې پس د سورې واقعې نه د دې سورات نه د سورې عزیز نه تر سورې تحریم پورې په دې لسو سوراتونو کې یو مضمون بیایي چې دا غي نوم دي ترغیب ال جهاد والانفاق فی سبیل الله تعالی ترغیب ورکړي جهاد ته او انفاق فی سبیل الله تعالی ته او په دې کې پنځه سورته مصدر کړي په سبا یسبح سرا او سبې قیاس کړي اشاره ستا اشاره دیتا چې ګوریان ساته که جهاد کې نو د دې مسلې لپاره وکي چې د الله توحید دنیا کې عام شي هغه به جهاد نه کې بلکې مقصد مستا دای چې د الله توحید په دنیا کې عام شي سوره حدید خلاصہ په اعتبار د مضمون سره سورۃ دوه یې سیوي اوله ایسا تر آیت نمبر 24 سلیشتم آیت پوری دا او پدې کې ترغیب ال انفاق بالوجوه الخمسه پینځه وجه ذکر کړي د پاره د انفاق چې مال اولګو د الله په لار کې ولې اولګوم دا یې پینځه وجه ذکر کړي دویمه حصہ تر اخر نه صورت پورې او پای کې بیا ترغیب ال جهاد اول کې اثبات توحید او بیا شپږو آیاتونو کې ترغیب ال انفاق بالوجوه الخمسه او بیا پنځه وجه ذکر کړي د پاره د انفاق چې ولګو د الله په لار کې اول وجه آیت نمبر 6 په کومه آیت وګورئ آمنو بالله ورسوله نو چې الله له پاتې کیږي نو خو مخکې ولګوا کنه چې رستو بیا الله ته پاتې کیږي مخکې نه الله له ورکا چې فائدہ خو درته ملاو شي کنه نو کا په ژوند نه په مرګ وستان اعظم پاتې کیږي میراث د الله دی ولګو د الله په لار کې نو ولې لکه دیني د حافظ په باندې ټینګ شوی په غادری حافظ ورته وی ارورا د پیسې لګي مال راکړه چې زم په زړه خوشاله شم هغه ټیک دا هغه به باندې خپه شو نو پیسې ولا په لاس کې ورکی چې لاس کې ولا پیسې ورکی او ساعت لا سي واړو نه راوړو نه نو چا سړی ورته افسه پیسې راکا زری چغې جوړ کړې الو ایماندار او ظالم راغلی دی زموږ خپل پیسې لري شور جوړ شو سړی خو یارو غږی ونکو خلق رالل کم دی افسه کو یره دلته څوک ظالم دی او زمانه ما خپل پیسې دی او زمانه غواړي نو سړی اس ونوي خاموش شو چې خلک لاړل حافظ صاحب ډانګورې راغستې دا او په خپل طبيعت باندې جمعه ته روان دي چې روان شو دا سړی ورپسې داسې غلې غلې روان شو چې دې جمعه ته دنه شو ماسوتن چې مونږ شو نو دا حافظ صاحب پیسې راوغستې او داسې بر به لړکړي او لاس به وتونیو بیا الله چې چاله ورکې نو پس په میدان ورکې دا سره به وي یو ځل داسې لړکړي دا سره ورته ګوري بیا داسې بر گزار کړي بیا لاس نیولې وی الله چې چاله ورکې نو پس په میدان ورکې نو په دریم ځل بیا هغه شان دا سړی رانو غلې غلې نو چې بیا یې لړه کړې دا ته نظر برونی وي هغه سم یو ساده سلاسونه نیولې پیسې به اوس راشي اوس به راشي پیسې ده نو اسری زړه کې وي چې الله یې چاله ورکې بس پیر میدان ورکې او چې دنا علی نو بس پیر میدان بیا علی مو نو اسره غلې ونه ور کولاو وته حافظ صاحب ډیر انتظار وکړو پیسې را نه لې نو بیا چې سار شو خلک منزل رالل منځ شو حافظ صاحب خلکو ته وای یروي دا چې برج جمعه دی ګټونو کې وګورئ چرته منګه کانو را پیسې پټې کړې دي ایو ته اخیسته دماغ دې خراب دي پیسې چرته دي موږ کار چرته ولې لکه د دیني د اخیست په باندې ټینګ شوی ولګوا مړه الله بلا رکه اسو ته نه پاتې کیږي زګه یو شاعر وای ستنقل کل منایا عن دیارک ويبدلك الرضا دارا بدارک دا مرګ باندې د دې کورنا بل کور ته یو سی دا کور باندې پاتې شي او بل کور ته ولا شي وتترک ما غنیت ما علیت به زمانا وتنقل من غناک الى افتکارک او مرګ باندې د مالدارې کورنا د غریبۍ کور له اوسي خبر لوي اوسي دا هر څه بدر نه پاتې شي ولګوا عالم ته ضرورت دی اغل ورکا مجاهد ته ضرورت دی اغل ورکا دیندار سړی ته ضرورت دی پاره ولګوا چې قیامت کې په کار راشي په قبر کې په کار راشي مدرسه جماعت او غریب مسکین له ضرورت دی اغل ورکا ورځ قیامت باندې په کار راشي ولې په باندې ځان ټینګ کړي مړان دارنګ یو شعر وای وکم من عروس زینوا لزوجها وقد قبض درواهم ليله القدر ډېر ناویان خاوندان له خسته شوی او داغي باندې د مر فیصله شوی لله میراث السماوات خاص الله لپاره کی میراث اسمانونو زمکو الله لپاره کی درې موجه آیت نمبر 11 یو لسم آیت کې درې موجه آیت نمبر 11 یو لسم آیت کې معلوم ستاره الله له پاتې کیږي هم نه زمړ الله له قرض ورکړه کنه چې الله بیا درکې تانه خو پاتې کیږي هم نه ته ځان سره وړم قبر ده زګه کچره دا مانو کې چې الله له قرض ورکی نو بیا سوال راځي سوال دا راځي چې قرض خو خلک هغه چاله ورکی چې هغه محتاج وي العیاذ بالله الله پاک محتاج چې قرض وړي نو ما مانو کړه ورکول کې الله ته ورکول خستا او قرض ورته ولي وي دا قرض ورته ځکه وایي په اعتبار د قارض سره د قرض ورکوونکی سره سړی چې چاله قرض ورکوي نو دا هغه دا خیالي چې دا به ماته یقیني واپس کوي ځکه ولا ورکوي اگر چې نن سبا دا خبره غلطه ده چاله چې قرض ورکوي نو دا یاد ساته چې بیا وې نه درکې او کدر کینو الا بذنب القتل بیا به ځان لري کار وکړي چې چاله لري پیسې ورکړي نن سبا دې چې چاله پیسې ورکړي ځان لري مصیبت جوړ کړو خو بهرحال په اعتبار د قاری سره سلورم وجه آیت نمبر 20 سلام آیت وګورئ آیت کې سلورم وجه د پاره د انفاق ذکر کړي او ته الله له قرض هم نه ورکې خو د مال حقیقت خو له وګوره حقیقت د مال صرف دا دی بس چې خایس ته فخر دې په یو بل باندې یو وای ما سره لاک بل وای ما سره کروڑ بل وای ما سره ارب بل وای ما سره کرب بس نور هیڅ نشتا کچا سره کربونه دي هغه ژوند تیري آیت نمبر 22 دویشتم آیت ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم کمال دولت دی دین ساتلی چې دا و زمانه مصیبت لرګي سبال بیمار شم نو مال دولت به پکار راشي نه ګور مصیبت تا نه مال دولت نشي لري کولای کله کولای شوې نن سبا ډېر مالدار خلک دي دا سي مالدار خلک چاري د مال دولت د سخالي وګوره اې د ځان بيماري لري نه کړې شو تر لندن پورې ورسېدل او بيماري سم نه شو دارنګي اغلوی لوی کارخانهدار اغلوی لوی سیاسيان چاغي په خپل وخت کې کربونه روپې پټې کړې دي او ور سره دي خونن په وینټیلیټر باندې پراته دي او چل ول نه ورځي چې څوک مرګم د خدای نه واړي الله مرګم ول نه ور کوي نم لکیږي او نه ژوند کیږي دا یاد ساته مال دولت ته نه هیڅ تکلیف نشي لري کوله هر ټیک د ضرورت ته استعمالوي خودم رنا چې دا الله دین ورته پرې دی او دومره نه چې بخیل شي نو صورت کې پنځه وجه ذکر کړي د پاره د انفاق فی سبیل الله اول کې توحید یسبح لله ما فی السماوات والارض پاکی بیان الله لرا سچ بر دی او کتا او دا الله دې زور او حکمتونو وال ذات له ملک السماوات والارض دا الله اختیار کړه بادشاہی د اسمان او زمکو یحیی و یمیت ژوند کول امر کول کوي وهو على كل شيء قدير او دا الله دې په هر یو شی باندې قدرت والا هو الاول والاخر دا الله اول دې مخلوق نو الله والاخر اخر نه دې مخلوق بني او الله بني والظاهر والباطن او خار دې او پټ دې سمجھ لوا د حجابي دا ده چې په هر ذره کې الله ښکاري په هر څه کې الله ښکاري وکاسو په سوچ وکړي او حجاب دا دی چې نن پورې چا لیدل نه دی ا الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم او دا الله نه باریو شی باندې پویا بل دلیل والذي خلق السماوات والارض الله هغه ذات چې پیدا کړی د اسمان نو زمکه فی ستت یامین بشو ګلمو کې ثم استوى على العرش بیا برابر دی بارش باندې یا علم ما یلج فی الارض وی الله پاغسا چې ننونی بزمګه کې و ما یخرج منا هغه چې وزید آینا و ما ينزل من السماء او هغه چې را لګي د برنو په وما يرج فيها چې خيږي پای کې او دا الله دې تاسو را چند چې تاسو الله باغ مچ تاسو کوي دې دونکو دې له ملک السماوات والارض دا الله اختیار کې دا چې له اسمان روزمکو او دې الله ته واپس کړی شکارونه یولج الليل فی النار د نباز شپې را پورس کې او دا نباس ورځ لرا بشپې کې او دا الله پوي دي پرازونو د سینو باندې امنو بالله ایمان وروړي په الله رسول الله وان بيقو مما جعلكم مستخلفين خرج دا مال چې ګرځولي تاسو ناس باغی باندې فالذین آمنوا منکم هغه کسان چې ایمان لرلو تاسو نه وان فقو خرج کو خپل مال لهم اجر کبیر دی اجر لوی وما لكم لا تؤمنون بالله سری تاسو لرا چې ایمان لرلو په الله او پیغمبر دعوت درکې تاسو ته لا یسوی منکم من انفقا برابر ندی تاسو نه سوګ چې خرج کړي مکه د فدینا قتل کړي جنگ کړي اولائک اعظم درجه من الذین دا لوی دی په اعتبار د درجه کې دای کسانو نه چې خرج کړي من قبل ما من بعد رسو وقاتلوا جنگ کې رسو مطلب دا چې د فتح مکه نه مخکې چې چا جهاد کړی انفاق کړی دی هغه او رسول فتح مکه نه دواړه برابر دي وکل وعد الله الحسنا ټول سره الله رب العالمین وعده کړی د جنت جنت د ټول لپاره دی لیکن درجه به هغه چاو چدي چې چا تکلیف ډیر تیر کړی والله بما تعملون خبير الله باغ من چې تاسو ته خبردار دی من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا سوق جا کس چې ور کول کې الله لرا ور کول خستا نو زیاد بکی دلرا او دل بیا جر عزت مند یوم تر المؤمنین والمؤمنات اوس فائدہ د انفاق ذکر کړي چې مال دولت د الله په لار کې ولې ولګوم څه فائدہ وي جواب یوم تر المؤمنین والمؤمنات باورز چې ته وینې مؤمنان سړي او مؤمنان خدي یزغا نورهم بین ایدیم منډي بوهي رڼا د دې مخ کی طرف د دینا او رسو د دینا و بیا ایمان موخی طرف د دینا ګس طرف د دینا یو ذکر کوي او بل په قیاس کوي په هغه ورځ چې وای با منافقان سړي منافقان خدي آی کسان ول چې ایمان ورن وګورئ مونږ ته نقتبس من نورکم مونږ به حاصل کو تاسو درنانا قیل ارجو وراکم او ویل شي دای ته لاړ شي ورستو تاسو ته د دنیا ته لاړ شئ فالتمسو نورا ولټوي رڼا فضرب بينهم بسور له باب هواله شي فمن دې کې یو دیوال چاغیل به دروازه باطنو فی الرحمه دنه طرف بای کې به رحمت جنت وی خو وی مرګره خو ولکن نکم فتن تو مان کو ساکوم لیکن امتحان کې ما چول خپل ځانونه وتربستم او تاسو انتظار کړو په مونږ باندې د مصیبتونو تا به چې خدایا کله مصیبت پر راځي چې زه په خوشاله وکم او بس زید ورتوی دا جهنم علم یعنی للذین تخشا آمنو تخشا قلوبهم لذکر اللہ آیا نظر آگلی وقت آئی کسان اللہ چی ایمان روڑی دی چی نرم شی زرنا دی ذکر اللہ تا دا عربو یو مشهور ډاکو د شپې راغله ده او یو کور باندې ډاکا چي دې لپاره چې هغه نه سيوسي د دیوال د پاسه راوخته کوټه د پاسه ولاړ دی ملګری وتا دیوال نشاته ولاړ دی نو چې ګوري د دې کور په میانس کې بسیان کې او زنانه ولاړ ده او د الله کتاب وای په موس کې تلاوت د قران کوي ناغه چې دا اوریدو هغه اهل لسانو په دل په باندې نو فورن بره چغې کړې بلا الان بلا الان نیمه شپه ده او چغې جوړ کړې بلا الان بلا الان او او هغه وخت اوس راغلې دي اوس راغلې ملګری ورته دماغ خراب شو خطلې ډاکې او چغې سنور شروع کړې هغه ورته وی چپ شي تاسو ته پته نشته ما داسې کلام اوریدو چې زما زندگی بدل کړه راټو پکړل او توبه یې وستلا او لاړو د دنیا هر څه پرې خدل او د عربو مشهور صوفي او بزرګ ګرځیدو فضیل ابن عیاض رحمه الله یا مشهور ډاکو یا کله چې قران واوریدو نو په ژوند کې انقلاب راغلو قران انسان په زړه کې او د انسان په بدن کې انقلاب راولي خو یو شرط پکشتا په هغه انسان کې انقلاب راولي چې په هغه کې ضد او عناد نه وي ضدي او عنادي له قران فائدہ نه ورکړي شر دا دی چې انابت پکې وي د الله طرف ته رجوع پکې وي او دی په د زړه په غوګونو سره واوري الوا د ته هدایت نصیب کیږي هدایت خلق ته ولې نه نصیب کیږي د قران د وجه زکه چې دی اوري نه قران په توجه او توغ نه دی قران زکه نه بل طلب د هدایت د سره کړي نه دی تدی وجنا علامه اقبال وای فاش گویا ما چې درز المزمر استا ای کتاب نیست چیزی دیگر استا خکارویم آغا خبره چې اوس پورې مزړه کې پټوا دا قران د عام کتابونو په شان کتاب نه دی چو بجا در رفت جا دیگر شواد جا چو دیگر شد جا دیگر شواد کلا چې قران په زړه کې راشي نو زړه بدل شي او ځان بدل شي ځان چې بدل شي نو ټول جهان بدل شي ټول دنیا کې انقلاب راشي قران انقلاب راولي او دا انقلابي کتاب دی والا چې انسان کې تضرع عاجزي وي ان تخشى قلوبهم لذكر الله واقرض الله قرضا حسنا او ورکون کی الله لرا ورکول خستا یضاف لهم ولهم اجر کریم زیاد بکړي شي د لر اجر او د لو اجر عزت مند والذین آمنوا بالله اکسان چې ایمان وړي په الله پر رسولانو د الله اولائک هم الصدیقون هغه کسان دي رښتینی وشهداء عند ربهم او شهیدان په دې طرف د دی باندې دی اجر دی او رڼا د دی دا هغه کسان چې کفر کو درو جنتیا او که زموږ آیاتونو دا کسان دي جهنم یان اعلم انما الحیات الدنیا پوه شي یقینا ژوند دنیا ثم يكون حطاما بیا بشی اغا زری زری وفي الاخرت عذاب شدید او باخرت کی عذاب سخت ومغفرت من الله او بخشن ده طرف ده اللہ نور زامن تیان ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور نویا سکه د دنیا مگر نه ژوند د دنیا مگر سکه د دوکې دا سابقو الى مغفرتین مخکوالو کې بخشش تا من ربکم د طرف درف تاسو نه و جنت رباخنا الجنت عرضها کار السماء والارض چې دا هی پلنوالی پشان پلنوالی د اسمان موز مکه دی اعدت للذین آمنو تیار کړی شوی دی کسان لا چې ایمان وروړي دي په الله پر رسولانو د الله ذالک فضل الله یؤتی من یشاء دا ورواله د الله دی ورکه چاله چواړي او الله خاوند فضل وې دي ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم نرسنگی یو مصیبت بزمګه کې ونه تاسو په نفسونو کې الا فی کتاب من قبل ان نبرها مگر په کتاب کې نه مخکې د پیدا کولو د دینا لامو دنیا کې دا مصیبت پیدا کړي نه هغه مخکې نه لوی محفوظ کې لیکل شوی دی دا تقدیر کې لیکل شوی دی یا مکه د پیدا کولو د دنیا نه ان ذالک علی الله یسیر یقینا دی دا په الله باندې آسان لکای لا تاسو ولا ما فاتکم دې لپاره چې غمجن نشئ تاسو هغه سچي فوچو دي تاسو نه ولا تفرحوا بما تاکم او نمستیو کوي پاس چې درکړی تاسو ته والله لا يحب كل مختال فخور الله مینا نه کوي د هر یو چل ولی او فخری کون کی سرا الذين يقولون ويامرون الناس بالبخل هغه کسان چې بخل کوي او حکم کوي خلکو ته په بخل باندې په شومتیا خپلم شومان دي خلکو ته شومتیا حکم کوي ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد سوچ واوړې دو نو یقینا الله دې به پروا سایل شوی ذات ولقد ارسلنا رسلنا بالبينات او د دې ځای نه دوی مې سره صورت او په دې کې ترغیب ال جهاد تاکي زرا لګلمګا ستاره پیغمبران زمګا واضح دلایلو وانزل وانزلنا معهم الكتاب او راولې ګل مونږ د دې سره کتاب والمیزان یعنی د تول کتاب میرا لګلې دې الله وی قران میرا لګلې دې په اړه چې خپل عقیده او عمل په وتاړه نو تا چې خپل ایمان خپل عقیده خپل عمل په قران تنلی دي دنیا کې خارې او شیطلې لږ خپل عقیده عمل په دې وتاړه کړه ليقوم الناس بالقسط دې پارا چوری خلک په انصاف اور علی ګل دمګه اوس پنا پای کې دې جنگ سخت ومنافع للناس او زاینه د فائدې لپاره د خلکو یو دور نازو چې هر ځای موحدین له تکلیفونو مشکلات او مصیبتونو او ایو چې مسله بیانولا نو بیرتیان مشرکان با اغي وال تکول به کنزل به کولی او ډیر ظلمونه به کول زګا اور کې موحدین کمو یو دور داسې په تیرا کې خلکو کله چې د الله توحید بیان کو مشرانو ته یاد دي نو هغه دور کې مشرکانو بدعتيانو آی لګیا شو یو دا پدریان یو دا نوی خلق راوتلی دی او نوې مسلې بیانې کله به زیارت تمنی کله به کرامت تمنی دنه تقریبا 50 پته کاله مخکې کله یو پراپګاندا کولا کله بل پراپګاندا اخر راجم شول وای راځي چې د دې په باره کې فتوا وړو چانه په فتوا وړو وای راځي چې لاړ شو یو مدرسه وا په پاکستان کې مشهور مدرسه وا دیوبند ثانی به وته وي ها وای راځي چې پلاني ځای لور شو نو هغه پلاني ځای له ورغلل موحدین او مشرکان بدعتيان ټول په یو ځای زمونږ مشرانو د موحدینو خدا خیالو چې دې ته خلک دیوبند ثاني وای نو دا بل انصاف فیصلو کی ځکه دیوبند کې خو توحید او سنت بیان شوی دی شرکیات او بدعات رچوي دی موږ هم هغه کوو نو چې آل تلاړل نو آل ته یو مشرک او یو بدعتي مولاو مفتیو ناغه فتوا ورکړه چې کله داغه فتوا وکړه ناغه فتوا ورکړه په قران کې الله وایي وانزل الحديد فيه باس شديد د پنځپیرانو سره د اوس په کار وکړي دا فتوا ورکړه اوس هغه مفتی مړ دی نو مې نالم تلره خاورو ته اوس به ته پته لګیدلی چې د سیر سو پخېږي تا دا پرستو خلاف فتوی ورکولې اوس به خوان ګوري نو هغه فتور کړه وې قران کې الله وی چې وانزل الحديدا پتیریان سره اوس په کارو کوي نو بیا کله چې خلک را واپس ول نو پتیرا کې زموږ د مشرانو د موحدینو کورونه اوس وځول او شهیدان کړل او دومره ظالمانو چې بیا به خلکو هغه هغه هغه مخلوق چې باندې باندې د هیڅ دغه نشته هغه چرګي هغه به مراغستي ورته بیا چولې ویدار پنځپیرانو چرګي داسې ظالمانو د چا په پتو باندې د مولا د مفتی عوام غریبانان خبر نه وو اې نه هیڅ نه خبر نه وو خو هغه ګمرا شو د مولا او د مفتی په فتوا باندې وی قران کې الله وی چې وانزل الحديد او بیا د مولا د موحدینو د مشرانو کورونه روان کړل بیا شیخ القران رحم الله هغه ملګری را روان کړ او په خپل بشیر القران رحم الله ور سره تلو راتلو او د دې ځای نه د دې په خبر نه د موحدینو ملګرو ټرکونه روان کړ او د شپې شپې مې داغي هغه سامانونه راوړل او په پیښور کې دوه مرکزونه د موحدینو لپاره چې هغه موحدینو له ځای ورکړو د تیرا او د باړې د موحدینو لا یو یونیورسيټي نه اخوا یو ځای د پلوسي وته وي د پلوسي کلی والو موحدینو له ځای ورکړو الله رب العالمین ولا دومره عزتونه ورکړل چې هغه له ډیر مال دولت او ډیر څه ورکړل او دویم دې کګي ولې چې کوم مشرانو ای ولې ځای ورکړو خپل کورونه ولا ورکړو موحدین ولا علماء ولا سنګور الله ولا سونه عزتونه ورکړل چا چې د موحدینو مرګتیا کړل الله رب العالمین عزت من کړی دي اره کګي ولې ته براتل او کورونه ولا ورکل کاروبارونه ولا روان کړ او الله رب العالمین عزتونه ولا ورکل نو هغه مفتی په تور کړي وا وای وانزل الحديد فی باس شدید قران کې الله وایي چې اوس پر مې نازل کړی دا په پنځګریانو سره د اوس پر کار وکړي او الله له ورغلې اوس په له جواب ورکړي پته به لګي نو وانزل الحديد في باس شديد وګار علی ګل د اوس پر پای کې جان سخت ومنافع للناس زاینه فائدې د پاره خلکو وليعلم الله من ينصر او دې بارا چې کار کې الله هغه څوک چې امداد وکړي دا د دین د الله او رسولانو د الله په نادي دا ان الله قوي عزيز یقینا الله طاقت او زور ور وکثیر منهم فاسقون او ډیر دین او فاسقان بیا ور پسې ګمګا بنښو قدم نه دی زمون پیغمبران وقفینا بی سمن مریم ور پسې ګمګا عیسی زوی د مریم او ور کړم دل انجیل وجعلنا فی قلوب الذین او ګرځول موږ په زړه لای کسانو کې تبو چې تابعداري کوله د دې پیغمبر رافت و رحمه نرمی او مهربانی وربانیت نبتدوا دا جګړه دا پرستو او د باطل پرستو دا نن پرون نه دا د دې ورځو نه ده دا ډېر په خوان را روانه ده کله چې حق پرستو بیان شروع کړي نو دې باطل پرستو پای باندې فتوی لګولې دي دا فتوی دا نن پرون نه دي په خوا مليانو فتوی کړي هغه دور کې چې زموږ مشران لګو نن خو الحمدلله په هر یو کور کې او په هر محله کې الله رب العالمین پنځپیرې پیدا کړې کله یار څومره پراپګانډې کوي خو الله رب العالمین د خلکو زړونه او ذهنونه کولاو کی وربانیت ابتدوا او ربانیت چې د ځان نه جوړ کړو ربانیت وای تر کی دنیا ته ځان نه جوړ کړو الله یې ما ولنو ور کړی لکه حضرت عمر رضی الله را روانو جمعات کې څه خلک ناستو تپوس یو کو من هم دا سوق دي قیل هم المتوکلون دا وای توکل په خدای دی توکل یان دی دیل ناسی چې برنه برا غرزیږي واس مونږ به خرو جمعات کې ناسی ګډ کې ورهبانیت ابتدوا ما كتبنا عليهم في الا ابتغاء رضوان الله ندې مقرر کړې مونږ دې لرا په دې باندې مگر د پارا د لټونې د رضا منتیا الله نو دې لحاظ نو ګدای حق لحاظ ورکو مونږه ای کسانو ته چې ایمان ورو د دین اجر لو دی وکثیر منهم فاسقون ډیر د دین دی فاسقان یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویریږي د الله نو ایمان وروړي پر رسول د الله درب کی تاسو له کفلین دو چند مې رحمتي د خپل رحمتنا او بغدای تاسو له رڼا تمشون به چې تاسو بتل کوي بای ويغفر لكم الله غفور رحيم بغنه بو کی تاسو ته الله دې بخون کې مهربان لالا یعلم اهل الكتاب یا غلام زائد دی یلی لئن یعلم اهل الكتاب او یا لا زائد نه دی نو بیا معنا دا لالا یعلم اهل الكتاب عز المؤمنین او الله يقدرون ذال کلام دی والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی والله ذو الفضل العظیم الله خاوند فضل لوی دی صورت کې ترغیب ورکول او انفاق طرف ته بل وجوه الخمسه او دارنګ ترغیب جهاد او انفاق ته سوره مجادله مدنی سورت ده یو سل پینزم ده په نزول کې پس ده سوره منافقون نه نازل شوه ده اتپن لسم په ترتیب کې پس ده حدید نه ارکل چې ما کې ترغیب الالانفاقو نو دې صورت کې دولسم آیات کې زائد انفاق ذکر کړي چې مال دولت لګي خو بچا به لګي دیو جنې ورپسې ورو یا ما کی صورت کې انفاق ذکر کو نو دې صورت کې قواعد ذکر کړي د پار تنظیم او جماعت چې مال لګي وګوره دا غي د پار تنظیم او جماعت جوړ کا چې بيځای ونه لګي دیو جنې ورپسې ورو داوله صورت پدی صورت کې قواعد ذکر کوي د پاره د تنظیم او جماعت او زجر د منافق دا خلاصه د صورت سورۃ المجادله کې قاعده ذکر کوي د پاره د تنظیم او جماعت چې کله ته اجلاس کې کله چې ته جلسه کې کله چې ته پروګرام کې نو د سره پاره کا کله چې ته یو مجلس منعقد کې نو د دې پاره کا چې بیان د توحید او سنت شي دې لپاره اجلاس وکړه دې لپاره پروګرام وکړه وتناجوا بالبر والتقوى اول قانون دا چې کله جلسه کې کله پروګرام کې نو بیان د توحید او سنت پای کې خامخاوي د دې لپاره پروګرام مکوا چې شرکیات او بدعات خوار شي دې لپاره پروګرام مکوا چې دا پرسو خلاف پراپګاندا وشي دیو پروګرام کوي د دې لپاره چې حق پرس بدنام شي نو ماګه د جرګې نه صدقه ولېګای صدقه یا د مال او یا د بدن نو هغه وخت کې پیغمبرو اوس استاد دی امیر جماعت دی کله چې هغه لورځي نو صدقه پیش کا وقدمو بین دین زوا نجواکم صدقات استاد لورځي ملاقات لا نو ځان سره سيوسان د پاره د جرګي چې دا غسر جرګه کې نو صدقه پیش کا امیر جماعت لذي نو ځان سره سه یو سا بطور صدقه او کمال دولت نشوړي د بدن صدقه پیش کا وته وایا چې د مال لایسته خدمت دي نو زبر خدمت پلاس په باندې کو کله بدني او کله مالوي فقدمو بین یدین جواکم صدقه دا درې قاعده ذکر کړي د پاره د تنظیم او جماعت او درې زلال لفظ علم سره زجر او رټن ورکی منافق تا اول زل آیت نمبر 7 و آیت کی درس او قران د موحدین مروان وا پټي جرګه کې کله یو ځای ناس منافقه جرګه کې چیرې د دا امیشن د دا درس د دا ملګری وسنګ تس نسکو الله وی جرګه مکوا پټي جرګه مکوا ما ته پته ده او منافقا تجی دا پرستو خلاف کې دای خلکو سره به دوستی کوي چې دا الله او رسول دشمنان دي دای چا سره دوستی کوي نو درې ځله په لفظ علم سره رټنه ور کوي منافق ته او صورت کې رد رسم باطل دی رسم باطل د عربو داو چا بچي خزه ته وي انت علی کزار امي ته زما پما باندې د مور د شاه پشانی ناغه ټول عمر په ځان باندې حرام غنلا یاره وي د دې ته مې زیار کړې او دا په ما حرام ده الله رب العالمین په دې صورت کې دا غیره دکو یو ځلې انا اوس ابن ثابت رضی الله عنه خپل خدي خولا بنت حکیم یا خولا بنت سالبہ هغه ته د زهار الفاظ وی نو خوله رااله او نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره باس کولو د خپل خاون په باره کې الله د آیاتونو راولېګل او ګوره یو وړو کې غو د تنظیم روان شوی دی د چا د خځو د خاون خاون امیر دی او خدای ناظم ده او بچی دای ارکان دي تنظیم او جماعت چې اوسړې تنظیم چلای نو هغه په خپل کور کې هم تنظیم جوړول شي خاوند امیری خدد ناظمی او بچی به ارکان وي په میاش کې پکار دي پلار زامنو او خدیو خاوند لا چاغي په میاش کې یو ځل شورا کوي ټول په یو ځای باندې بچی کې نه خلو خاوندم ناشتي او ګوري چې زما بچی څه کوي دا غیر اصلاح کوشش کوي ادارنګ وړو کې تنظیم او جماعت روان شوی الله رب العالمین دا غي کفاره راولې ګل او کفاره مقرر کا او اشاره دیتا دا تنظیم روان شوی په سبا دا زهار په سبا نیو شو الله رب العالمین وای چې کله سړی خدای ته وای چې ته زما د مور پشان یعنی د پما باندې د مور د شا پشانې زهارو کی نو سره د دینه چې جنس د دواړو یو دی دواړه خزي دي مورم خزه ده او خزه هم خزه ده خو باغی باندې الله رب العالمین کفاره ذکر کړه نو وجه سوا د مور حق خزه لور کو او د خزه حق مور لور کو نو کفاره انجام داسو چې کفاره باور کوي نو چې الله رب العالمین د مخلوق سره برابرم نه دی جنسم د دواړو یو نه دی نو چې د الله حق د مخلوق لور کو نو څومره سزا به وي داغه کفاره به سي داغه کفاره به جهنم نور به سي د دیو جنا الله رب العالمین آیاتونه راولېګل چې تنظیم او جماعت د خدای او د خاون روان شوی دی بیا واپسی کوي هغه سره چې دی ویل دي نو آزادول دی غلام دي مخکې د لاس لګولو نه دیتا ذالکم توازو نبی دارنګي نصیحت کول شي تاسو ته په دی باندې او الله باغ عمل چې تاسو کوي خبردار دی فمن لم یجد فصيام شهرين متتابعين سوچ طاقت نه لري د روژه نیول دي دوه میاشتې پر لپسې مخکې د لاس لګولو نه ښځې ته ومن یستطیع څوک چې د دې هم طاقت نه لري فیطعام ستین مسکینا نو خوراک ورکول شپېتو مسکینانو ته ذالک لتؤمنو بالله ورسوله دا د دې لپاره چې تاسو ایمان وروړي په الله او رسول الله وتلک حدود الله او دا پولی دا الله دی وتلک حدود الله دا پوری دا الله دی د پاره کافر عذاب درناک دی ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چې خلاف کوي د الله او د رسول الله کوی تو کما کو بت الذين من قبلهم فلانت دکړي شي څنګه چې بلان شي هغه سان چې مخکې دینو تاګي زرم را لګلې آیاتونه واځي د پاره د کافر عذاب شرمون کې دی یوم یبسوم الله جميعا باورز چې را پورته بکی دی لره الله غوند نو خبر ور کی دی لره پاغه چې دی عمل کړي اسا الله ونسو راګر کړي دی الله دی لره او دی هیر کړو قران او الله نه پاره شی باندې ګوا الم ترى ان الله زجر منافق دا ومعصیت الرسول او په خلاف د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و اذا جاءوک کله چې دی راشي تا ته حیاک نو پیشکشی کوي پتا باندې به مالم یو ایک به الله پاوسا چې دای پیشکشی نه کړي پاغي باندې د الله الله پیشکشی نه کړي پتا دای بچرال له د سلام بځای به وي السلام علیکم سام یو قسم بیماری دا وای پتا دې د سام بیماری راشي ويقولون في انفسهم او دی بویل په خپل زړونو کې لولا يعذبنا الله لله موږ عذاب نه راکړي پاج موږ وایو نو جرګې ما کوي په ګناه په زیاتی باندې کله چې پروګرام کې الله وایي پروګرام مکا جرګې مکا په ګناه په زیاتی باندې اسم چې جنس حرامي لکه شرک او دوان چې د عادي شرعي نه وړي لکه بدعت مطلب دا چې جلسه او پروګرام کې د شرکیات او بدعات لپاره مکوا جلسه او پروګرام کې د دې لپاره مکو چې حق پرس بدنام شي د پروګرام مناقض کوي د دې لپاره چې حق پرس بدنام کی و معصیت الرسول او په خلاف پیغمبر صلی الله علیه وسلم وتناجوا بالبر والتقوى او جرګه کوي په اشاعت د توحید او سنت باندې کله چې پروګرام کې نو د اشاعت د توحید او سنت لپاره کوا روح المانی د سال ابن عبد الله تستری نه معنی کوي چې بیرنا مراد توحید او تقوا نه مراد سنت مطلب دا چې پروګرام کې نو د اشاعت د توحید او سنت لپاره کوا واتقوا الله الذي الیه تحشرون ویرګه د الله غزادنا چې هغه طرف ته تاسو جمع کړئ شي انما النجوا من الشیطان بیشک دا قسم جرګی طرف د شیطان نه دی پاره چې غمجن کی هغه کسان چې ایمان وروړي او نه دي ضرر سور کې دی لسه شي مگر په اجازه د الله یا ایو الذین آمنو ایمان والو اذا قیل لکم کله چې ویل شي تاسو ته تفسو فی المجالس فراخیو کې په مجلسونو کې نو فراختیا راولي الله فراخی راولي تاسو ته او کله چې ویل شي چت شي نو ځای یرفع الله الذین آمنو منکم او چې ته الله کسان چې ایمان وروړي تاسو نه کسان چې ورکه شوی ورته علم په درجو کې والله بما تعملون خبير الله باغ عمل چې تاسو یې کوي خبردار دی یا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول اے په ایا کسانو چې ایمان مورلې کله چې تاسو جرګ کوي د پیغمبر سره فقدموا بین یدین جواکم صدقه اولګه مخې د جرګې تاسو نه صدقه صدقه یا د مال او یا د بدن ذالک خیر وا لکم اتار دا غره دي تاسو لپاره او خباګی دا فیلم تجدو فین الله غفور رحیم کتا سونه مندلا یقینا الله نه بخون کې مهربان آش وقت من تقدمو بین دین جواکم صدقات ایا یریږي تاسو دینه چې ولګي مخکې د جرګو تاسو نه صدقې لره فإذ لم تفعلوا کله چې نکړو دا کار وتا والله علیکم الله مهرباني وکړه پتا سو نو پابندیو کې د مونږ ورکه زکات تابعداریو کې د الله او د رسول الله الله پوښي الله خبردار دی په عمل چې تاسو کوي الم تر ال الذین آیات نګرا کسان ته چې اورګیا قوم ته غضب الله علیهم چې غصه ده الله نه په دی باندې ما هم منکم ولا منهم نه دا تاسو سره ملګری دی او نه د دې ملګری دی دا منافق مثال د منافق د خابرک وی خابرک مارغانو سره ای به ته ولې وای وای تاسو هم بچو له پی ورکوي او زم بچو له پی ورکو تاسو مرګره نو کله باغی سره او کله بدی سره د منافق مثال هم دا کشي کله به تاسو سره او کله به تاسو دشمن سره دا بیا بای سره شو تاسو ملوزه او زم ملوزم بیا بدی سره شو یاره نو بیا غریب لاره ته نه خطا شو نو د ورځې نه ګرځي د شپې ګرځي دا د منافق مثال د خاپره کی دی به تا سره وي او د ستار دشمن سره ومي الله ما هم من کو ولا منهم نه در کې رہے نه در کې رہے نه خدای ملان وسال سلام اتخذوا ايمانهم جنتان نیولی دی خپل قسمون لره ډال وسود عن سبیل الله نو بل شو د لارې د الله نه فلهم عذاب مهین دیل د عذاب رسوا کوونکی منافق همیشه د پاره دغه شي هر طرف ته ځان ساتي تا سره چې مخامخ شي تا ته ویل بالکل ستا بیان حق دی موږ ستا مرګري یو پروا مه کوه د دې لپاره چې تا سره ملګرتیا جاری وي او ستاسو دشمن سره چې مرګره شي نو دا هغه سره به مرګره وي هغه دا هغه عزت به هم کوي دا هغه قدر به هم کوي ته چې زما ملګری او زما بیان ته حق وي او تا زما دشمن ته ولې عزت ورکو هغه چاله دی ولې عزت ورکو چې هغه ما سره دښمنی کوي صرف د توحید او سنت په وجه باندې ولې دا هغه سره مرګرتیا وکړه دا منافق هر طرف ته ځان ساتي د دې لپاره چې بس دته دنیا ملاويږي مال دولت ملاوي په دین څه کار نه نه یارا سم دم یو طرف ته ودرېدل پکار دي چې راپورته بکی دی لرا لا غوند ویالفون لون قسم مخری دلرا لکه ما یالفون لکم لکه څنګه چې اوس دنیا کې قسمونه کوي تاسو لا او ګمان کوي چې دې په صفای دي دي الا خبردار انهم الکاذبون یقینا دې دروژن دي استعوذ عليهم الشیطان سور شوی دی په دی باندې شیطان فانساهم ذکر الله نو یې رکل د دینه د الله کتاب اولائک حزب الشیطان دا کسان ډله شیطان دا خبردار یقینا ډله شیطان دي تانی ان الذين يحادون الله ورسوله بشکا کسان چې خلاف کوي د الله او د رسول الله دا کسان به په ذلیلو کې کتب الله لاغلبن انا ورسولی مقرر کړی دا الله دا خبره چې زور اور به مزه او زما پیغمبران ان الله قوی عزیز یقینا الله دې طاقت ور زور اور لا تجد قوم یؤمنون بالله تبعون ممیا قوم چې ایمان بروړي په الله باندې پر د اخرت یو ادن من حد الله چې د مينو کی دا چا سره چې خلاف کوي د الله او رسول د الله اگر چې پلاران د دی یا زامن د دی یارونه د دی او عشیرت هم یا قوم قبیله د دی څه مطلب الله پاک د مؤمن نه ذکر کوي چې دی با د هغه چا سره مینه نه کوي چې هغه د الله او رسول دشمنی نو د مشرک او د بدعتي نه لوی دشمن به بل د الله او د رسول سوکي نو تجه د مشرک او بدعتي سره مینا کې نو معلومیږي دا چې ستاد الله سره مینا نشتا هغه سره چې هغه د شرکیات بوجي وي هغه سره چې هغه د بدعات بوجي وي هر یو بدعت کوي هر شرک کوي نو ته چې دا هغه سره مرګرتیا کې معلومیږي دا چې الله او رسول سره دی مینه نشتا د دیو جنا د صحابه تاریخ وګوره آی د خپل خپلوان پروان نه کړي آی د پیغمبر نه ځان قربان کړي حضرت مغیره رضی الله په خپل تر باندې د توري گزار کړو او ورته وی لری کړه پلیت لاس ته د ګیره مبارک د نبی علی السلام نه دارنګي ابو بکر صدیق رضی الله عنه د لرنه گزار کو وی ام سوت فرج اللات تدلات فرج وسټه لرشا او دا پلیت لاس دی د نبی علیہ السلام د ګیر مبارک نه لری کا حضرت مغیره رضی الله تعالی عنہ هغه پلار مخې لرالو په میدان جهاد کې نو چې یو ځل رالو مخې ته نه واړولو بیا چې رالو بل طرف یې مخ واړولو بیا دغه شان چې په دریم ځل رالو نو توره و تر اخلاص کا او گزار په باندې وکړو په پلار باندې نو تنه دا مغرز نه په غیګه کې پرتوا او سره په هغه ځای کې پروتو تماته د پیغمبر مقابله کې راځي دا صحابه دا سکړي دي چې الله رب العالمین وای چې تبونوی نه هغه چا سره دوستیو کی چې هغه د الله او د رسول دشمنی کپلاری او کزامنی او کرونه وی او که قوم قبیله ای عبد الله ابن عمر رضی الله عنه یوزل زیو ویل چې زما رائے خدا سے نه ده ته پیغمبر د حدیث مقابله کی اوی خا روایت کی راضی فما کلمه حتا ماتا تر مرګ د خپل زوی سره بیا خبرې نه دی کړی ولی د پیغمبر مقابله کې ما سره څنګه خبره کې اولائک کتب فی قلوبهم الايمان دا کسان مقرر کړی د الله په زړونو د دې کې ایمان او مضبوط کړی دی له برو سره د خپل طرف نه او د نبکی دی لرا و او د ادخلهم د نبکی دی لرا جنتونو ته چې بهږي با لانه د ور دا غي نو ولې همیشه به پدې کې رضی الله عنه ورضوان الله خوشاله دي دینا او دوی خوشاله دي د الله رب العالمین اولائک حزب الله دغا ډل دا الله دا خبردار یقینا ډل دا الله دا کامیاب دی سورت کی درې زلا درې قاعده ذکر کولې د پار تنظیم او جماعت او درې زله زجر او رټن او ورکول منافق دا چې تنظیم او جماعت کې روانه کوي سورہ عشر مدنی سورت دی یو سل یو نمبر دی په نزول کې پس د بینه نه یو کم شپیتم په ترتیب کې پس د مجادله نه مخکې زواجر منافقانو لا نو دې صورت کې حالت د منافقانو ذکر کړي دیو جنې ور پسې وروړو داوله صورت زجر دې او تخویف دې او وال د منافقینو ذکر کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم کله چې مدینه منوره له تشریف یوړو نو په مدینه کې يهودو زیدل بنو نذیر او بنو قریظه دای سره معاهده وکړه چې معاهده وکړه په دې چې په مدینه باندې څوک حمله کوي نو موږ به داغي مرګتیا نه کوو کار څوک ای معاهده وکړه بیا کله چې د مکه مشرکین رالل په جنگ خندق کې جنگ عذاب کې نو بنو نذیر او بنو قریظه دای مرګرتیا وکړه چې مرګرتیا وکړه دای په لارل ذلیل او رسواشل او تختیدل نبی علیہ السلام فرمایل اوس دای پس ورزو ورشه ورپسې او دا غي غزایونه آی قبضه کړل او بنو قریظه آی زما کړل بنو نذیرو تختیدل دا غي قیمتي مالونه آی نقصان رسولو او لاړل تبا برباد کړل کجوره دای کټ کړی حسان بن ثابت داغي په جواب کې ویلو رضی الله تعالی نو کفرتم بالقران وقد ابيتم بتصديق الذي قال النذير تاسو په قران انکار کړی او په تصدیق دا څه چې پیغمبر ویلي دي وانا لا سرات بني لوين حريق بالبويره مستتيرو چې را لګي کافران د اهل کتابو د کورونو د دینا لاول الحشر د پاره دا ول حمله د مؤمنانو ما ظننتم من يخرجوا تاسو ګمان نه کولو چوزي بدای او دای ګمان کولو چې یقینا من بکی دی لرا قلاګان د دای دا ځان د الله نه فاتهم الله من حيث لم يحتسبوا نوراتلو کل دی تعالی یعنی عذاب د الله دا هغه ځای نه چې د دوی وهم ګمان دا غي نه وو فاتام الله راتلو کو دی د عذاب د الله د هغه ځای نه چې د دوی وهم ګمان پای کې نه وو وقذف في قلوبهم الرعب او وای چولا پسړونو د دوی کې روبه کچره نه مقرر کړ الله په دی باندې جلاو تنی عذاب ورکړ دی لره په دنیا کې په قتل دا جلاو تنی عذاب دی خو معنا دا چې په قتل به وجلو او دی لره په آخرت کې عذاب لوی ذالک بانهم شاق الله ورسوله دا دیو جنا چې دی خلاف کړو د الله او د رسول الله او سوچ خلاف کی دا الله او رسول دا الله یقینا الله دې سخت دا والا ما قطعتم من لینا اغا چې کټ کوی تاسو د لین کجورینا او ترتموا یا پر دې هغه لرا په خپل حال باندې دا د ټولو نه بهترینه کجوره ده لین کجوره او وړاندې دا او تور ده نبی علیہ السلام فرمای فی شفاء من السم پدې کې د زرو دوا همشتا او دویم نمبر ادا ورپسې نور کجوري دي مختلف قسمونه تقریبا شپېته قسمونه دي د کجورو وما افا الله ولا رسوله منهم او هغه چې غنیمت وکي الله په خپل پیغمبر باندې د دینه فما اوجبتم علی من خیل ولا رکاب نو ندی زغلولی تاسو په دای باندې اسنا او نو خان ولکن الله یسلط رسل ولا من یشاء لیکن الله مسلط کوي بل پیغمبران بچا چواړي الله دې بار یو شي قدرت والا ما فالله ولا رسولي من هذه القرى هغه چې غنیمت کی الله خپل پیغمبر باندې د کلیوالونه نو خاص الله لرا رسول لرا اخبر خپل واغ یتیمانانو مسکینانو مسافر الله ان الله شدید العقاب یقینا الله دې سخت دا بوالا للفقراء المهاجرین الذين دبر فقیرانو مهاجرو کسانو چې استل شو د کورونو د دینا او د مالونو دینا لټوي رزق حلال دې طرف د الله نور زامتیا او واړي امداد کوي د الله او د رسول الله یعنی د الله د دین او د رسول د دین امداد کوي چی هجرت کړی دیتا او نه مومی بزر سینو د دی کی حاجت داینه چی ورکړی شوی دی او غره کئی فقل نفسونو بانی اگر چی په دی بانی تکلیف د دې شان نزول په باره کې مفسرین ذکر کوي یو صحابي دی ابو طلحه رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ السلام زمانہ ملما په سوق بوزي هغه ویزه بوتلو نو هغه دور کې داسې ټلیفونونه او داسې موبایل خو نه وي چې کور ته ټلیفون کړی چې زشتا وکنا وبار الله روانه کو کور ته چراوستو خزي ته وای د خوراک د پاره زشتا هغه وته دومره زشتا چې زو ته بچي وخرو نور خو سنشتا هغه ته وی ګوره د الله د رسول ملما مې راوسته دي او ما تا به گزارو کو بچی به گزارو کی اوګي به ودشي او چې د الله د نبی ملما هغه خفه نشي بیا وې ته به داسې وګي چې د ډیوې د جوړولو په باندې باندې به ډیوه مړه کی او موږ ور سره حاصل لاس تاو را تاو چې خوراک دیو کی هر کسان یو کړل خوراک یو کو او بچیو کی ودګړل الله رب العالمین پر نبی اسلام باندې را لګلې وا او سار چې لاړو نبی علیہ السلام ته فرمایي الله رب العالمین ستاره د عمل لړ زیات خوشاله دی او خوا کی گاون کی غریب د لوګی مری دا غته پوس بنه کوي و من یوقا شح نفسه هغه څوک چې وساتل شو د بخل د ځان نه اولائک هم المفلحون د گاونډي سره حق دی تاسو ذکر دی په اسلام کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي ما زال جبريل يوسيني بالجار حتا ظننت انه سيورثه جبريل امين راغه ماته د گاونډي سره د احسان وصیت کولو تر دې چې زه یریدم کې دې شي میراث کې ما سره شریک کی دومره اهمیت د گاونډي تا د خپل گاونډي تپوس کړی دی چې زما دا گاونډي غریب دی مسکین دی او د سره سنشتہ سوال ورکا دارنګ یو روایت کې راځي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي لا یؤمن احدکم تاسو کې کامل مؤمن نشي کېدی او تن تر سوچي داغه گاونډي او د هغه د شر نه محفوظ نه ساتلې شوی نو تا د گاونډي خیال ساتلې دی ومن یوق شوه نفسی فاولائک هم المفلحون سوچ یو ساتلې شي د بخل ځان نه دغه کسان دي کامیاب ولګو مړه د الله په لار کې ولګوا والذین جاءوا من بعدهم هغه کسان ربنا انك رؤوف رحيم اے رب زمونږه یقینا انك رؤوف رحيم ته بخون کې مهربان دیو جن ابن کثیر د امام مالک قول ذکر کوي چې هغه وایي من قال في عاد من صحابه سوان فلا عزل في الغنيمه والفيء سوچ صحابه لګونه بدوي نو دا غره مسلمانان په غنیمت او په مالفای کې حصہ نشتا ولی د صحابه بدوی دا قول تحصیل کې ابن جزیم ذکر کړي او ابن کثیر وایي من اصبح من الناس وفي قلبي غيظ من الصحابه دا چا چې سهار کړو او د پزړه کې د صحابو د پاره لږه غصه پرته وي نو د ده مسلمانانو په مالونو کې حق نشته دارنګي امام رازی رحمه الله هم په دې ځای باندې ذکر کوي چې د صحابه بد وای ناغل مسلمانانو په ډله کې نشي شمیرلې نن څومره جماعتونه دي څومره خلک دي چې هغه د صحابه بد وایي شیعه او روافض د صحابه بد وایي صحابه کرام بدنامي او خلک دا هغه سره اتحادونه کوي د څه لپاره د وزارت حکومت لپاره مولیان دای سره اتحادونه کوي هغه مولیان چې داغي لاندې طبقه د دیوبند ټیکا غسته ده هغه مليان چې لاندې مليان او قاریان آی په دیوبند کې بل څوک نه پریری آی وای دیوبندی به هغه څوک کی څوک چې زمونږ په جماعت کې مرګري نو ستاره جماعت هغه د صحابه او دشمنانو سره مرګرتیا وکړه د سره پاره د اقتدار د پاره د شیعو د روافضو سره اتحادونه وکړل د هندوانو سره اتحادونه وکړل تر دې چې د سیکانو سره اتحادونه وکړل د عیسایانو سره په خپل اجتماعاتو کې په سټیج باندې د عزت بځای باندې عیسایان کېنول اوستا مشران دی او ته د دیوبندی ټیکداري نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دې په باره کې روایت ذکر کړی دي چا چې د صحابه بدویل هغه زما امتی نه دی او مخکې ما سورہ ال عمران کې بده باندې تفصیلا بیان کړو پشان د صحابه کرامو باندې نو دا چا سره اتحادونه کې چاغه د صحابه دشمنان دي او که تاسو سره جنگ وکړي شو نو موږ به امداد کوو تاسو الله بیان کوي یقینا دای دي درو جن کوي سل شو نو بوزي د دای سره ولئن قوتلوا او کچره دای سره جنگ وکړي شو لا ينصرونهم نداغي امداد بنه کوي ذالک بانهم قوم لا یعقلون دا دیو جنا چې دی یو قوم نه عقل پکې نشتا کما مثال الذین من قبلهم مثال دای کسانو چې مخکې دینو قریبا ذاقوا وبال امرهم نزدیو چې ساکلې انجام د خپل کار ولهم عذاب نلیم او دیل دی عذاب دردناک کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر په مثال د منافق په شان د شیطان دی کله چې انسان ته کفر وکا شیطان یو ځل سراقه ابن مالک په شکل کې راغی امیه ته وای وی راځه چې زو یار هغه نزو وی نزه چې زو بوتلو ځان سره او بیا کله چې جنگ بدر کې فرشتي ولیدې نو بیا په شا شو نو امیه ته وی یار چرته چرته او ته چپشا چپشا تا ته پته نشتا انی ارا مالا ترون زه مخلوق وینم چې تا ته پته نشتا او دا د سراقه په شکل کې ول راغلیو دا ځکه چې کله کله الله ته یو شکل بدلږي نو او کله خو لګي سراقه ابن مالک یو ځل نبی علیہ السلام پسې د شیطان په شکل کې راغلی و د وجلو لپاره مشهور واقعه د مخکې ما ذکر کړی و بیا یې بخنه غوښته و نو شو انجام د دواړو چې یقینا دا دواړه ایبا پور کې همیشه او ذالک جزاء الظالمین او دا بدل ظالمانو دا اوس ترغیب مؤمنانو لا یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ای ایمان والو ویرګی د الله نه ول تنظر نفس ما قدمت لغد او او دی ګوري او نفس هغه چې کوي د سبا لپاره واتقوا الله ويرګي د الله نه ان الله خبير بما تعملون یقینا الله خبردار دی باغ عمل چې تاسو کوي ولا تکونو کلذین نسوا الله او مګي تاسو پشان دا کسانو چې پر خو د الله کتاب فانساهم انفسهم نو پرې خودل خپل ځانونه د رحمت د الله نه دا کسان فاسقان لا یستوی اصحاب النار برابر ندی جهنم یانو جنتیان اصحاب الجنت هم الفائزون جنتیان به کامیاب دیر بارا چې دې سوچو کې باندې کې هو الله الذي لا اله الا هو الله هغه ذات دی چې نشته حاجت را مگر هغه دی عالم الغیب والشهاده پوهه دې په پټه وکړه باندې پیرانی پیر جیلانی عبد القادر رحمت الله علیه المتوفا 561 دشمګمی زدی عالم دی هغه پښتانو ته لوی ځوان وای کله چې وفات کېدو نو بچی را جمع کړل او ورته وصیت وکړو چې دا درې آیاتونه د سورۃ الحشر د اخرنی آیاتونه دا وایي سحر او مقام زګه سوچ سحر او مقام دا درې آیاتونه د سورۃ الحشر وایي د اخرنی درې نو چې سهار وای نو تر ما خامه دتا او یا زر ملائک د رحمت دعاګانې وړي د مغفرت دعاګانې وړي او سوچي د ما خام د سورۃ الحشر دا آیاتونه دا درې وای نو تر سهار پورې د رحمت فرشتي او یا زر فرشتي د تا د رحمت دعاګانې وړي دا اخرنی آیتونه او دې دا وصیت وکړو او وجه دا ده چې دې کې د الله رب العالمین وحدانیت بیان شوی دی دا الله رب العالمین توحید بیان شوی او بیا د ابن عباس رضی الله عنه روایت ورته پیش کو بیا هم ویر نشي چې د ټول دنیا خلک راجم شي تعالی تکلیف در کول غواړي نشي در کولې مگر چې الله یې غواړي او چې د ټولې دنیا خلک راجم شي او فائدہ ورکول غواړي نو فائدہ نشي درکولې هاج الله یو غواړي والله الذي لا اله الا هو الله غدا ته جنې تاجت روا مگر عالم الغیب و شهادت دا الله رب العالمین هغه ذات دی چې نشته حاجت را مگر هغه دی الملک القدوس بادشاہ دی او پاک ذات دی السلام و سلامتی والا دی المؤمن لایق د لوی د سره تکبر کون کې دی الله تکبر انسان سره خپل نه کوي حدیث کې راځي حدیث قدسی دی چې الله رب العالمین نبی علیہ السلام په زبان مبارک باندې وایي چې الکبر ردائی تکبر زما صادر دی سوچ دا صادر زمان راکاږي زوی ذلیل او رسوا کوم دارنګ حدیث کې راځي من تواضع لله رفعه الله چا چې د الله د بار عاجزي ځان کې پیدا کړه الله به عزت من کی او چا چې تکبر کو الله به ذلیل او رسوا کی سبحان الله یما یشرکون پاک دی الله سر د صورت کې ویلو سبح لله انت ماضی سی غادر ته مضارع پاک بیان دی الله لرا سچ پر دی او کتا او هو العزیز الحکیم او دا الله رب العالمین دی زور اور حکمتون والا ذات صورت کې زجر او تخویب او اول د منافقینو ذکر کول او حالات د منافقینو ذکر کول دارنګه هغه واقعان چې بنو نذیر او بنو قریظه هغه د وادي مخالفت کړو او داغي مالونه وسوځیدل او اخر د صورت کې بیان د توحید مسله توحید ذکر کړه چې میرن دا وخت چې کوم واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین